موږ هغه چا ته وایو چې نن په خراسان او په ټوله نړۍ کې د مجاهدینو په خلاف په جنګ مشغول دي او د شریعت څخه نفرت کوونکي دي د بدبختۍ عناد کفر او الحاد خاوندانو ته وایو په خلاصو غوږونو یې واورئ چې تاسې د داسې امت سره په جنګ کې ښکېلي چې د هغوی میندې لا پورې نه دي داسې عقیدې سره ستاسې جنګ دی چې هغوی ماتې نه مني تاسو ته به د خراسان په هر ګوټ کښې ښکاره مجاهدين د زهرو بوټونه درکوي او باذن الله ستاسې په واک کښې پراته ښارونه او مسلمان ملتونه به درڅخه ازاد کړي زموږ له خوا هغه خلقو ته پېغام دی چې د فرض عين جهاد څخه ناست په ځانګړي ډول په خراسان ولايت کښې عموما ناستو خلقو ته وايم چې ستاسې خو په جهاد او قربانۍ کښې سپېڅلی تاريخ دی نن ورځ تاسې نه وينئ چې ټول کفار د اسلامي دولت په مجاهدينو راټول شوي په هر ځای کښې په مسلمانانو ظلمونه نه وينئ شیخ صیب ابو یوسف حفظه الله مېلمه دی. لومړی خو شیخ صیب ته ښه راغلاست وایم. د خلافت غږ راډیو اورېدونکو ته ټولو ته په درنښت د سلام وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. جزاک الله خیرا شیخ صیب طاغوت لفظ په قرآن او حدیث کښې ډېر استعمال شوی دی او ډېری خلک دي چې د دې په معنا به یا پوهېږي یا به نه پوهېږي او د خلافت اسلامي د مجاهدینو شعار هم دا دی یا شعار یې هم دا دی چې مونږ د هر طاغوت پر خلاف مبارزه او مقابله کوو خپله شیخ صاحب محترم طاغوت څه ته ویلی شي یا د طاغوت تعریف به څه وي الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين عرب وایي، طغا، یعنې سرکشي وکړه، اذا تجاوز حده، کله چې یو شی د خپل د حد نه واوړي. په فارسي کښې ورته سرکشي هم وایي، سرکشي کول. همدغه شان ته د یو کار د حد نه اوښتل، دې ته ویل کېږي طغیان او د طغیان نه چت واغوت اخېستل شوی دی. دغه لغوي معنی هم دا راځي، په لغت کښې هم دې ته ویل کېږي او د شرع په اصطلاح کښې طاغوت د دې تعریفات چې لکه ابن تیمیه رحمه الله همدغه شان امام ابن قیم رحمه الله دیو کړي دي همداسې نورو علماو امام ابن تیمیه رحمه الله په القاعدة فی المحبه د هغې اول جلد یو سلو اوه اتیایم لمبر صفحه کښې فرمایي طاغوت ویل کېږي والطاغوت کل معظم و متعظم هر هغه چا ته ویل کېږي چې د هغې هر هغه چا ته ویل کېږي چې تعظیم کوي تعظیم کېدی شي د هغې او هر هغه چا ته هم ویل کېږي چې د چا تعظیم کوي یعنې تعظیم کول یا د چا تعظیم کېدل په کومه طریقه بغیر طاعت الله و رسوله چې د الله او د الله رسول اطاعت ورکې پرته نه وي یعنې د قرآن و سنت نه غیر د یو چا تعظیم وکړی شي هېڅ تعظیم چې هغه د عبودیت درجې ته رسېږي من انسان او شیطان او شیء من الاوثان که د یو انسان تعظیم وکړی شي یا د یو شیطان تعظیم وکړی شي یا د بتانو تعظیم وکړی شي په داسې طریقه چې د الله او د الله رسول نه هغه طریقه نقل نه وي لکه بعضې خلک چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم قبر خوا ته ورشي نو هغه دیوالونه چې ښکلوي نو چا ته وویل چې دا ولې ښکلی وایي چې مونږ تعظیم کوو طاغوت هغه چا ته ویل کېږي چې د هغه په سبب باندې بنده د خپل حد نه واوړي یعنې برابره خبره ده چې په عبادت کښې د حد نه واوړي یعنې د عبادت لایق خو الله دی نو دا عبادت د بل چا شروع کړي او یا چې دی د یو متبوع د چا په تابعداري کښې چې بیخي زیاتي وکړي لکه د یو چا دومره تابعداري وکړي چې قرآن او سنت شاته پرېږدي نو دا هم طاغوتیت دی قرآن او سنت ته د الله په کتاب کي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو کي یوه طریقه ښودل شوې وي نو دا را پاڅېږي بله طریقه د یو کس پسې روان شي نو بله او مطاعین یا چې د الله او د الله رسول اطاعت په کار دی په یو کار کي خو د الله او د الله رسول د اطاعت نه پرته د بل چا اطاعت وکړي نو دې ته هم طاغوت ویل شوی دی دا هم طاغوت دی چا ته چې وړل کېږي او څوک چې وړي ابن تیمیه رحمه الله په تعریف کښې دا تېر شو چې کل معظم و متعظم چې فیصله څوک وړي او یا چې دی چا ته وړل کېږي نو دا دواړه طاغوتیان حسابېږي خو هغه فیصله چې څوک کوي د الله او د الله رسول د طریقې نه چې غیر فیصله کوي او یعبدونه من دون الله او یا چې د عبادت کېږي د انسان بغیر له الله تعالی نه او یا چې د هغې تابعداري کېږي علی غیر بصیرة من الله چې د الله رب العالمین له خوا نه کوم امر نه وي د انسان ته او یا چې د هغې اطاعت کوي په هر هغه کارونو کښې چې د الله او د الله رسول له خوا نه فرمان نه دی ته چې خامخا اطاعت تاسو وکړئ ابن قیم رحمه الله بیا فرمایي فهذه طواغیت العالم وایي د الله رب العالمین نه غیر په نورو شیانو باندي فیصلې کول، د الله نه غیر د بل چا عبادت کول، د الله نه غیر د بل چا اطاعت، د الله او د الله رسول نه غیر د بل چا پسې تګ وایي دا طاغوتیت دی وایي فهذه طواغیت العالم اذا تأملتها وایي په دنیا کي ولسمشران راپاڅي خلکو ته وایي چې پلانکي او بستانکي ماده باندې ناست ته په کار دی و دغه طاغوتیت دی همدغه شانته اعراضو کښې انسان د الله او د الله رسول د اطاعت نه د بل چا اطاعت طرف ته چې وبلل شي یو چا ته وویل شي چې دا د الله او د الله رسول لاره ده نو هغه وایي چې نه بس دا هم صحیح ده خو راځه مونږ بس شیخ صاحب محترم بله پوښتنه دا ده چې د طاغوت اطلاق په چا باندې کېږي او یا د طاغوت اقسام کوم دي؟ نو د طاغوت رؤسا یا طاغوت خو دا ډېر شیونه دي یعنې د الله او د الله د رسول نه اورېدونکي شیونه یا اړوونکي شیونه ډېر دي خو د هغې سرونه دا مشتمل دي په پېنځو شیانو باندې لکه شیخ الاسلام محمد بن عبدالوهاب رحمه الله فرمایي والطواغیت کثیرة ورؤسهم خمسه طواغیت ډېر دي خو لېکن د هغیو سر یعنې پېنځه شیونه چې هغه شروع شوې ده پېنځه شیونه د طواغیتو سر دي اول شیطان دی الشیطان الداعي الي عبادة غیر الله چې د شیطان خبره ومنل شي لکه شیطان د انسان زړه کښې وسوسه اچوي تر دې چې د الله نه غیر د بل چا عبادت طرف ته دغه تشویق او راویې غواړي نو د شیطان وسوسې ته شیطان ته هم طاغوت ویل شوی دی لکه الله په قرآن کریم کښې فرمایي سورة صاد شپېتم یا چې شپېتم لمبر ایات کښې الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان الله فرمایي چې ای ما تاسو نه وعده نه واغوستې بني آدم ما تاسو ته امر نه کړی بني آدم چې تاسو به شیطان عبادت نه کوئ د شیطان عبادت معنا دلته معنا دا ده چې د شیطان اطاعت تاسو مه کوئ ځکه انه لکم عدو مبین شیطان ښکاره دښمن دی تاسو دپاره نو ته وان اعبدوني هذا صراط مستقیم عبادت په معنا څه شی دی یعنې زما خبره ومنئ الله وایي چې دا نېغه لاره ده او د شیطان خبره تاسو هم منئ یعنې د شیطان خبره منل دا هم طاغوتیت دی نو شیطان ته هم په قرآن کریم کې طاغوت ویل شوی دی او همدغه شان ته هر هغه خلک چې د شیطان خبره ومني او بیا چې دی د شیطان د خبرې له وجې نه چې د بل چا عبادت شروع کړي چې د چا عبادت کېږي هغې ته هم طاغوت ویل کېږي برابره خبره ده که نیک عمله انسان وي که بد عمل انسان وي که انسان وي که پیری وي که ملایک وي هر څوک وي خو د هغې عبادت کېږي نو دا هم طاغوت حسابېږي صحیح ده هغې به خپله نیک عمل وي دا څو دا نورو خلکو را طاغوت جوړ کړی لکه الله فرمایي هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهه لولا یأتون علیهم بسلطان بین لکه اصحاب کهف والا وویل چې دا زمونږ قوم دی دې د الله نه غیر بل څوک الهان نیولي دي ارمان دی چې دې یو داسې دلیل را وړی چې په هغې باندې مونږ ته قناعت را کړی وی نو همدغه شان ته بل ځای کښې الله فرمایي سورت یاسین دېرشتم نمبر آیات کښې اتخذو من دونه الهه دیو چې د الله نه غیر بل څوک الهان نیولي د بل چا عبادت کوي دیو دې ته اشاره شوه چې د شیطان خبره ومنلی شي بیا د شیطان د خبرو د وسوسې د وجې نه د بل چا عبادت وشي همدا هم طاغوت دی او دویم قسم طاغوت ده من دعا الناس الى عبادته من دون الله هر هغه څوک چې خلق را بدي نو په دې وروستنۍ جمله کښې په هر هغه چا باندې هم رد وشو چې هغۀ ووايي چې زمونږ چرګان هم په علم غيب باندې پوهېږي او الله وایي چې وما يشعرون ایان یبعثون دیو نه پوهېږي چې کله به د قبر نه خلق پاڅول کېږي په دې څلورم قسم کښې داخلېږي ساحر جادوګر جادوګر دا هم طاغوتي دی همدغه شان کاهن دا هم طاغوتي دی، عراف چې د چا فالونه ګوري دا هم طاغوتي دی، هر هغه انسان چې د چا ورغوي او کرښې په ورغوي کښې ګوري را ګوري نو دا هم طاغوتي دی او همدغه شان د هغه انسان چې نجومي وي ستورو ته ګوري او د ستورو په ذريعه يوه خبره بله خبره کوي نو دا هم طاغوتي دی. هغه فیصله کوونکی چې د الله رب العلمین د کتاب نه غیر په نورو قوانینو باندې فیصلې کوي نو دا هم طاغوت دی او په دغه قسم کې چې داخلېږي دا کسان الحکام الحاکمین بالقوانین الوضعیه هغه حاکمان چې هغوی فیصلې کوي په قوانین وضعیو باندې اساسي قانون شو، همدغه شان سیکولر نظام سلمیت دین باندې چې فیصلې کوي دا ټول په دې کښې داخل دي، دا طاغوتیان دي او هغه خلک لکه بعضو خلکو د ځان لپاره ملکان تعین کړي لکه ویل چې دا د پلانکي علاقې ملک بستانکي علاقې ملک او دا ملک را پاڅېږي په خپله خوښه باندې په خلکو کښې فیصله کوي نو دا ملک هم طاغوتي دی او دا خبره ورته کوي چې په پښتو درته فیصله وکړم که په قرآن درته وکړم او که په رواج درته وکړم همدغه خلک دې ته ویل کېږي عشایرد نو دا خلک وایي چې د څلورو فیصلې وکړو. تاسو چې کوم تعبیر څوک کوي نو دې ته طاغوتي ویل کېږي او همدغه شان د پارلمان هغه غړي چې پارلماناتو کې کښېني د اساسي قانون نه د هغوی د مادو نه چې بحث کوي نو دا هم طاغوتي حسابېږي او کفر دی دغه همدغه شان ته بعضې قاضیان وي، دغه قاضیان لپاره څوک مادې چې د ځان نه وضع کوي چې په دې به ته فیصله کوې او ترکیز هم ورباندې کوي نو دا هم طاغوتي دی، دې ته هم طاغوتي ویل کېږي او هغه قاضیان چې په محاکمو وضعیو کې فیصلې کوي نو دې ته هم طاغوتي ویل کېږي. جزاکم الله خیرا وصلی الله تعالی علی نبینا محمد وعلی آله وصحبه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته جزاک الله خیرا شیخ صاحب ډېره مننه د خلافت غږ راډیو د پوښتنې او څېړنیز ځوابونو د خپرونې درنو قدرمنو اورېدونکو دا وه زموږ د دې اونۍ خپرونه هیله ده چې د خوښۍ وړ مو ګرځېدلې وي او ډېره فایده به مو ترې اخېستې وي تر بلې خپرونې چې ستاسې د اسلامي شریعت مخه نیسي او ناکامه هڅې کوي چې په ټوله نړۍ کښې د پاکو ازادو په خپلو پښو ولاړو او د ټولې نړۍ د کفارو او طاغوتي رژیمونو سره د اسلامي دولت د جنګېدونکو سرښندونیانو مخه ډب کړي موږ د روس او امریکا مرتدو ملیشو ته اخطار ورکوو چې موږ ته زموږ د ربالعزت ذات مرسته کافي ده او هېڅکله به تاسو په دې تړونونو موالاتو او مرستو چې د کفارو سره یې په ډېره سپین سترګۍ تر سره کوئ زموږ حوصلې او مورال ضعیف نه کړئ الحمد لله الذي من علينا بالدولة الخلافة الإسلامية على منهاج النبوة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه ولا تتبعو خطوات الشیطان انه لکم عدو مبین وقال النبي صلی الله علیه وسلم القرآن حجت لک او علیک زما پیغام ټولو هغو علماو ته دی چې د اسلام څخه په استفادې له ټول مسلمه امت سره په دوکه، چل، غلطۍ او خیانت کښې قرار لري. یو څو داسې حقایق ټولو عامو او خاصو علماوو ته د پیغام په حیث وړاندې کوم چې په بعضو خبرو او حقایقو یې سترګې پټې کړي یا خو په غفلت کښې واقع دي یا خو په نفاق کښې واقع دي او یا په ځان نه پوهېږي په ارتداد کښې واقع دي زمونږ خبرې به ان شاء الله په حقایقو بنا وي نه په احساساتو او سره د دلایلو به وي ان شاء الله ټولو هغو علماو ته چې هغه د اسلامي نظام څخه په خلاف کفري نظامونو کښې اوسېږي د هغو څخه یو څو پوښتنې لرم چې ځانونه د مسلمانانو د سالمې رهبرۍ نمایندګان هم ګڼي لومړی دا چې صفا صفا خبرې به سره کوو یا خو به تاسو د الهي نظام د حق د لارې پیروان یاست او یا به مونږ یو خو انشاءالله مونږ په دې یو چې د هر کفر طاغوت او جمهوریت څخه مو برأت او بېزاري اعلان کړې ده خفه هم نه شئ ستاسو د ایمان د تکمیل کېدو لپاره د الله رب العالمین د ټولو احکامو په صحیح طریقې منل په تاسو کې نشته په ایمانیاتو کې لومړی د کلمې منل او شروط دي یو خو مو د کلمې په نفع عمل نه شته چې کفر په طاغوت کول دي او دوهم دا چې د ابراهیمي ملت څخه انسان وځي او تاسو په دې خبرو عمل نه لرئ ځکه په تاسو کې نه شته تاسو درواغجن یاست درېیم دا چې د دې ایات په اړوند به تاسو څه جواب ورکړئ حکم خو عام دی چې ان اعبدو الله واجتنبو الطاغوت تاسو د یو الله بندګي وکړئ تاسو ولې په طاغوت کښې اوسېږئ څلورم په دې خبره کې ستاسو څه نظر ده او عند الله به څه جواب لرئ چې تاسو مؤمنان وئ، خو د الله او د الله د رسول د اطاعت تر څنګ مو اولوالامر څوک وو، د چا په قیادت کښې مو ژوند تېراوه او په کوم نظام کښې اوسېدئ، نو په دې وجه باندې تاسو باندې بیعت کول لازمي دی، چې په هر مسلمان مؤمن باندې دا لازمي امر دی د الله رب العالمین له خوا نه چې تاسو مسلمانانو د الله رب العالمین او د الله د رسول اطاعت وکړئ او د امیر اطاعت وکړئ. او د امیر سره اطاعت کولو کښې لومړۍ خبره د بیعت ده ځکه چې د امیر اطاعت په مسلمانانو د الله له لوري نه لازم ګرځول شوی دی او څوک چې مړ شي او بیعت یې په غاړه کښې نه وي د جهالت په مرګ باندې مري او د الله رب العالمین د عظیم عبادت چې په هغې سره د دنیا ټول کفر او فتنې ختمېږي چې قتال دی جهاد دی او په ټولو مسلمانانو فرض دی تاسو ولې نه کوئ ایا جهاد فرض دی که نه په چا فرض دی او هغه څوک چې د اسلام عالم برداران ځان ته وایي اسلام ته خدمت کوي الله رب العالمین فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولهم منکم فانه منهم تاسو د یهودو نصاراو سره دوستانه مه کوئ د هغوی طرف مه ځئ د هغوی په شکل ځانونه مه جوړوئ د هغوی سره مخالفت وکړئ نو څوک چې په کفري نظام کښې اوسېږي او ځان صحیح مسلمان بولي باید هلته پاتې نه شي باید خلافت اسلامي ساحې ته ځانونه راوباسي او د خلافت اسلامي ساحې ته را شي که هلته څوک اوسېږي، بې قید او بې شرطه هغه غټ ګنهګار دی او ټول په خپله مسلمانۍ کښې درواغجن وعده خلاف خائنین او مجرمین دي، ځکه دلیل دا دی چې په تاریخ اسلام کښې به دا خبره مونږ ته څوک ثابته نه کړي چې د الله بندګان مؤمنان مسلمانان وي او د کافرو په صف کښې او د کافرو په نظامونو کښې د ضلالت شپې ورځې تېرې کړي. همدغه علما به الله رب العالمین ته د جهاد متعلق د ټولو آیاتونو په جواب کښې څه ووايي؟ هېڅ نه شي ویلای. مخلصین او موحدین خلک دي او د اسلامي نظام د حاکمیت لپاره یې هلې ځلې شروع کړې او کوي مونږ ورته هرکلی او استقبال یې کوو او غواړو چې اسلامي نظام او اسلامي خلافت ته راشي او د اسلام د تور بیرغ لاندې ژوند تېر کړي د خلافت اسلامي د قایمېدو سره موږ ټولو علماو څخه دا غوښتنه ده چې خلافت اسلامي نظام ته راشئ او په خلافت کښې شپې ورځې ژوند تېر کړئ د اتحاد او اتفاق او د سرلوړۍ ژوند تېر کړئ الله عز وجل فرمایي وما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرة من امرهم کله الله او د هغه رسول صلی وسلم یوه فیصله وکړي حکم وکړي نو یو مؤمن سړي و مؤمنې ښځې دپاره دا خبره جایزه نه ده هغه بیا هغه لره بیا څه اختیار یعنې هغه بیا خپل اختیار استعمال کړي ښه او جمهوریت کښې یو حکم به د الله او د رسول صلی وسلم طرف نه بلکل واضح ثابت وي، دې باوجود جمهوریت کې په هغه مشوره کېږي چې یاره دا نفېذ کړو که نه؟ سره د دې چې تاته دا حق سره حاصل نه دی چې ته د دې نه نفېذ کولو اختیار ولرې، دا اختیار د تا ختم دی، ځکه ستا الله او رسول صلی الله علیه وسلم طرف نه حکم صریح دی که نه؟ بیا چې کله د وا او د نه فیصله کوي، نو په اکثریت یې کوي، پارلمان کې چې کوم د پارلمان غړي ناست وي، وکیلان ناست وي، پنځمه برخه د کامیابۍ پنځمه لار تیاری کول الله تعالی فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم واعدوا لهم ما استطعتم من قوه ژباړه او تاسې د دوی لپاره تیاری وکړئ څومره چې ستاسې په توان پوره وي الانفال شپېتم ایات د اضواء البیان والا وایي دغه یو کلک امر دی چې له پلان سره سم هر څه تیار کړئ اګر که په ترقۍ کې انتها ته رسېدلي وي نو دا په دنیوي کارونو کې د پرمختګ او ترقۍ سره د چلېدلو په خاطر د خپل قوت په تیارولو باندې یو کلک امر دی او دا خبره ښکاره ده چې جهاد نن ورځ په هر مسلمان فرض عین دی او هره هغه وسیله چې واجب له هغه پرته نه پوره کېږي هغه هم واجب وي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلي دي ارمو بني اسماعیل فان اباکم کان رامیا صحیح البخاري ژباړه ای د اسماعیل بچو ویشتل کوئ یقینا ستاسې پلار هم ویشتونکی و بل ځای فرمایي الا ان القوت الرمی صحیح مسلم ژباړه خبردار طاقت په ویشتلو کې دی صنعاني د دغه تېر حدیث په هکله ویلي دي، له یاد حدیث څخه دا فایده مونږ ته ښکاره شوه چې په غشو باندې وېشتل کول طاقت دی، ځکه چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د کار ساز او سامان و، خو په دې زمانه کې بیا د مشرکینو په ټوپکونو وېشتل په کار دی. سبل السلام. خلاصه دا شوه چې جهاد فرض وي، نو د صلیبیانو او مرتدینو خلاف معرکې ته تیاری کول هم فرض او واجب دي. چې موږ له دغو واجباتو څخه په لاندې ډول یو څه ذکر کوو، لومړی، کټ مټ هغه څه چې امام ابوجعفر طبري رحمه الله د دې ایات په تفسیر کښې بیان کړي، الله تعالی فرمایي، ما استطعتم من قوة، طبري وایي، د جنګي وسایلو نه هغه څه تیار کړه چې ستاسې په توان کښې وي، کوم چې د کفارو پر خلاف ستاسې قوت وي، جامع البیان. نو د وسلو جوړول تر ټولو لویه تیاري ده چې جهاد پرې پیاوړی کېږي او دا هغه څه دي، او موږ هغه ته ستاسې د ګټې لپاره د زغرو جوړول ښودلي وو، تر څو پرې د خپل جنګ پر مهال ځان وژغورئ، نو ایا تاسې شکر ویستونکي نه یاست؟ الانبیاء، اتیایم آیات امام طبري رحمه الله وایي، داود علیه السلام ته لبوس جوړول ښوول شوي وو او عرب ټولو وسلو ته لبوس وایي، لکه زغره، توره، نېزه او داسې نور. او ابن کثیر رحمه الله وایي، الله ورته د زغرو جوړول ښودلي وو. الله تعالی د زغرو په صفت کښې فرمايي. ان اعمل سابغات وقدر فی السبت له دې لارښوونې سره چې زغرې جوړوه او د هغو کړۍ او مېخونه په سمه اندازه ورکړه وقدر فی السرد شنقیطي په اضواء البیان کې وایي کله چې زغرې جوړوې نو کړۍ او مېخونه یې په سمه اندازه لګوه ابن کثیر رحمه الله له قتاده رحمه الله نه روایت کوي پخوا به زغرې د اوسپنو تختې وې کله چې داود علیه السلام راغی نو د ځنځیري کړیو په شکل یې جوړې کړې نو د زغرو د جوړول په صنعت د الله تعالی دا پاملرنه وشوه چې د هغې دقیق تفاصیل یې ذکر کړل او په دې سره یې په خپلو بندګانو دغه احسان وکړ خو ډېره د خواشینۍ خبره ده چې نن سبا زموږ ډېر مجاهدین له دښمن سره په جګړو کښې زغرو ته هېڅ اهمیت نه ورکوي حالانکې په زغره کښې ډېرې فایدې دي چې تر ټولو مهم یې د دښمن د مرمیو او بمونو د پرچو څخه د مجاهد د قیمتي ځان ساتل دي. دویم، مجاهد له دې خوندي ساتي چې د بدن په مرګوني ځای ولګي او جهاد ترې پاتې شي یا داسې سخت ټپي شي چې د جنګ په ساحه کې پاتې شي او له دښمن سره د بندي کېدو ډېره خطره یې موجوده وي. درېیم، د دې په توسط سره یو مجاهد او بیا په ځانګړې توګه د یرغلونو او استشهادي برودونو شازلمي دښمن ته ډېر نږدې ورتللی شي او تر ټولو وروستۍ خبره دا چې موږ له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه ډېر زړور نه یو، ځکه هغه زغر او جنګي خولۍ لرله، لکه څرنګه چې ورسره توره هم وه. په بخاري او مسلم کښې له انس رضی الله عنه څخه روایت دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکې د فتح په ورځ راښکاره شو او پر سر یې مغفر و. مغفر د زغر یو ډول دی چې صرف پر سر اغوستل کېږي چې نن سبا ورته جنګي خولۍ ویل کېږي. همدا ډول الله تعالی مونږ ته د اوسپنې معدني ټوټو په اړه ښودنه کړې چې نن سبا د وسلو په جوړولو کښې لوی کردار ادا کوي. الله تعالی د ذوالقرنین په قصه کښې فرمایي. ما ته اوسپنیزې تختې راوړې، تر دې چې کله یې د دواړو غرونو تر منځ کنډو ډک کړ، نو خلکو ته یې وویل، اوس هغه ویلي شوی تانبه یعنې مس راوړئ، چې په دې یې وڅڅوم. الکهف شپږ نوېم ایت او دا خبره اوس په تحقیق ثابته شوې، چې کله یوه اندازه تانبه یعنې مس له اوسپنې سره ګډ شي، نو د اوسپنې سختي او مقاومت ورسره نور هم زیاتېږي. او دغه ډول الله نوح علیه السلام ته د کښتۍ جوړول ښودلي وو، فرمایي. واصنع الفلک بأعیننا ووحینا. او زمونږ تر څارنې لاندې او زمونږ له ښوونې سره سم د یوې کښتۍ په جوړولو لاس پورې کړه. په دې جوړولو د خیر اراده لرونکی او ویشتونکی نو د هغه چا به څومره اجر وي چې یو توغندی جوړ کړي یا الوتکه جوړه کړي او یا نوې چاودېدونکې ماده کشف کړي هر چې نشریاتي او د رسنیو چارو تیاری دی نو د مجاهدینو جګړې د دښمن سره په دوه سنګرونو کښې روانې دي یو عسکري محور او سنګر دی چې موږ وړاندې بیان کړ دویم طرف د هغه شیطاني نشراتو مخه نیول دي چې د امت شکل یې بدل کړی عقیده او بنسټ یې ور خراب کړ. یقینا د نشراتو توغندي ډېر سخت او چاودېدونکي دي او دا د الوتکو د توغندیو له لمبو نه امت او د امت سړو ته ډېر سخت خطر دی، نو له دغې وجې مجاهدینو ته په کار دی چې څرنګه یي په عسکري میدان کې د دښمن مخه نیولې، دغسې باید د دویم میدان مخه هم ونیسي چې هغه د رسنیو میدان دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، جهاد وکړئ په خپله ژبه باندې. مسند احمد او بل ځای کښې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یقینا مجاهد په لاس او په ژبه جهاد کوي قسم په هغه ذات چې زما روح د هغه په لاس کښې دی دا د ژبې جهاد داسې دی لکه چې تاسې یې په غشو وولئ مسند احمد همداراز رسول الله صلی الله وسلم په خپله زمانه کښې د رسنیو هر ډول پروژې روانې ساتلې کوم چې به د دښمن زړه ته ډېر درد ورکاوه ورباندې به ډېر سخت و چې هغه ته شعر وایي امام ترمذي او نسایي له انس بن مالک نه روایت کړی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په عمرة القضا کښې مکې ته ننوت او عبدالله بن رواحه رضي الله عنه یې مخ ته روان وه خو شعر وایي چې ژباړه یې په دې ډول ده ای د کافرانو بچو له مخې یې اخوا شئ د ده په وحې به مو نن ورځ وهو داسې وهل چې کوپړۍ والوځوي او انډیوالان د انډیوالانو څخه بېزاره کړي دغسې د شاعرانو پر لوی او مشر شاعر باندې هم خوښ شوی و. په مسند احمد کښې روایت دی چې کله د انصارو یوه لویه ډله په عقبه کښې د بیعت لپاره راغله نو رسول الله صلی الله علیه وسلم عباس ته وویل چې دغه دوه تنه پېژنې؟ هغه ورته وویل چې، اوو! دا یو د خپل قوم مشر برا ابن معرور دی. او دا بل کعب بن مالک ده، کعب رضی الله هم وایي زما به د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره کله هم هېره نه شي چې ویې ویل هغه شاعر عباس رضی الله ورته وویل چې او او له رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه دا هم نقل دي چې هغه به خپل شاعران پوره او په سمه توګه تیارول حسان بن ثابت رضی الله عنه ته به یې فرمایل ابوبکر ته واښه چې دې قوم بدۍ درته بیان کړي ځکه په نسبونو پوه دی ورپاڅېږه او جواب ورکړه. نو هغه ورته جواب ورکړ. په دې وخت کښې اقرع بن حابس ودرېد او ویې ویل، قسم په الله! محمد ته کارونه په خپله برابرېږي، صلی الله علیه وسلم. زه نه پوهېږم چې دا څه چل دی، زموږ خطیب خبرې وکړې، خو د دوی خطیب تر هغه ښه خبرې کوونکی دی او زموږ شاعر خبرې وکړې، خو د دوی شاعر ډېر تکړه شاعر او ښه خبرې کوونکی دی. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رانږدې شو او ورته یې وویل، زه دا ګواهي کوم چې د الله څخه پرته بل حقدار د عبادت نشته او ته د هغه را لېږل شوی رسول یې. معرفة الصحابة د ابونعیم مونږ کولای شو چې د اسلامي رسنیو یو شمېر مهم هدفونه او مقصدونه په یو څو مهمو نقطو کښې تاسې ته خلاصه کړو. اول په دې سره د مسلمانانو د ناموسونو او عقیدو ساتل کېږي. الله تعالی له شاعرانو څخه بعضې ځانګړې کوي، داسې فرمایي. ابن عباس رضی الله عنه د ایت په تفسیر کښې وایي، یعنې د هغو کافرانو رد کوي چې د مسلمانانو بد به یې بیانول. رسول الله صلی الله علیه وسلم حسان رضی الله عنه ته وفرمایل، ای حسانه! د رسول الله صلی الله علیه وسلم له طرفه ورته ځواب ورکړه، ای الله! په روح القدس یې مرسته وکړه. متفق علیه. او ابن عساکر په تاریخ دمشق کښې ذکر کوي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل، څوک به د مسلمانانو د ناموسونو دفاع وکړي؟ درېیم، د کافرانو او مرتدینو درواغ په ډاګه کول او امت ته د دوی د چټلتیا او کمزورۍ را ښکاره کول او د دوی دا غورول شوی پلو د مسلمانانو څخه غونډول او د دوی په زړونو کښې وېره اچول ابن عبدالبر په الاستیعاب کښې له ابن سیرین څخه روایت کوي د مسلمانانو شاعران حسن ابن ثابت عبدالله ابن رواحه او کعب بن مالک وو نو کعب به کافران له جګړې څخه وېرول ابن رواحه به په کفر شرمول او حسن به یې د قومونو بې عزتي کوله ابن سیرین وایي د دوس قبیلې ډېرو خلکو د کعب بن مالک د دې وینا له وېرې اسلام راوړی و. د سیر ژباړه یې داسې ده، له تهامه سیمې څخه مو هر ضرورت پوره کړ او له خیبر څخه هم، بیا مو تورې په تېکو کښې کېښودې، موږ اختیار ورکوو، خو که خبرې کړلای شوې نو کړې به یې وي. چې بیا پرې کوونکی د دوس یا ثقیف قبیلې دی. نو دوس قبیلې والا وویل چې ځئ چې ورشو د ځان لپاره څه پناه ونیسو، داسې نه چې پر موږ هغه څه را نه شي چې پر ثقیف راغلي دي. څلورم، داسې رښتوني انځورونه را نقل کول چې د ملت د اتلانو او دښمنانو په منځ کښې د روانو جګړو حقیقت ښکاره شي او بل د هغو حقیقتونو ثابتولو لپاره چې د اسلام شازلمو ننګونه کړې وي له دې وېرې څخه چې خراب نه شي یا یې د وینو تاجران غلا نه کړي. د خلافت غږ راډیو عمومي اورېدونکو!